صلا نو تشمید باندې با د عاطس الحمدلله وای نو مزایقه نشوا خو يرحمک الله جواب مفسد صلات بشي ځکه خطاب راغی او د احناف قاعده وا د حنابلہ او د احناف ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس موز کول فاتس رجل من القوم چاله تر شراله فقلت يرحمك الله ما ته مسله معلومه نه و ځکه ما دا ذکر چې تشمیت د عاطس پکار دی دا نو معلوم چې په ماضی کې جواب ورکول دي پکار قال اسماعيل فلما رايت مسك لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی اسلام د مازن فارغ شو بیا بی و امی زما پلار او مور دی قربانی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ما ضربني ولا قهرني ولا سبني زوهم نو عالم بدر دیونه کړي وسراته ونه کړو ډیر په قلار باندې پوه کړم ثم قال ان هذه صلاه دا مز ده لا يحل فيها شيء من كلام الناس يرحمك الله كلام الناس جوړي خدای دې پتا رحم کی مخاطب دې مز په دې فاسد کی ما تپوسونو نور شروع کړو قلت یا رسول الله ان قوم حدیث عادن بجاهلیت موږ الحمدلله مسلمانان چې ډېر وخت نه شوي وقد جان الله بالاسلام الله احسان وکړو موږ ته الله اسلام خو ده نبی علیہ السلام فرمائے فلا تاکم قائلین سغمزا داغی مستقبحات حال وائی دا برات من الله من کتاب الله جوړیږي دا ناروا دی قال قلت ومنا رجال يتطيرون بعض مونږ کې داسې کسان وشته چې هغه بدفعالی دي مخل خر راشي مخل فلانکه راشي دا کار مې کیږي دا مې نه کیږي دا خیالات جنگي قال ذاک شیء یجدون فی صدورهم دا چې دوی په زړه کې راځي فلا صدهم دا کار نه منی کې دلی په کار خپل کار کول په کاری دا تاوم پرستی دا درم قلتم منا رجال یخطون من کې باز ملګری یاغي رمل کار کوي کرخه وباسي بیا حالات معلومه دا درې تبصر شو څلورم قال قلت ان جاریه لی كانت ترعی غنیمات قبل احد والجواد زما وین زوا هغه خدمت کول زما او خان به سرول از طلعت علی اطلاعتنا فعزم ذلك علی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام ما باندې دا خبر لوی وګڼه تعالی سپړ نو پکار وال نو پکار فقلت افلا تقها آزاد نه کم چې ما گزار ورکړې الله زما ګناه معاف کړي زه آزاد کم قال ایتنی بیا فجیت بیا ماته هغه وین زما سره راواله ما راوست اوس له توجه کوي تپوس کې نه بل فقال عین الله الله چرته ده نو قالت فی السما دلیل نه ذکر کړي دلیل نه ذکر کړي دا الله چرته دی فی السما تاسو کې ته د الله پیغمبري خو دلیل ورسره نه ذکر شي نو ایمان د مقلد معتبر دی پښه غیر مقلد خپل ایمان د پر دلیل جره په خبر پوه شوي ایمان د مقالد معتبر دی د غیر مقالد دلیل نه بغیر او دلیل به ال راړي چې بالغ بشي لوی بشي بیا به چته دلیل ګوري لا اوس په لا مسلمان شوی نه دی پښې پار خبر کې دل واچې مور وای د ته بابا وای د ته ماما وای د ته کاکا وای نو وای دلیل سره چې د ته ولی ماما وای پښې ډاکټر نو ورشي وای دا دوايي دا دا استعمال کړ دلیل وای چې دا ولی دا دوايي دا بی دلیل خو کار نه کی مطالبه د دلیل پکار ایمان د مقالد معتبر دی او ته بغیر د دلیل نه ایمان خو استاشته ده نه بیا به دلیل ګوري ته قالت في السماء من انا قالت انت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنه ازادك دا مؤمنه ده فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأن فما رأيت معلما قد أرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم ده معاوية بن حاكم السلمي ذكر كي لما قدمت على رسول قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت امورا من امور الاسلام اسلام څخه احکام ما ته معلوم شو چاره ته خودنه کړې و دا خبرې چا وګړي په مازه کې قیل هاذ العربی دا دیاتی سره د دا خبرې وکړي فدعانی رسول الله نبی صلی الله علیه وسلم فقال لي د مسکه چې د مسجد د لقراءه القران و ذکر الله فاذا كنت فيها فليكن ذلك شانك مسکه دغه کار کو قرات و سبحان رب العظیم و سبحان رب الاعلى و فما رايت معلما قط ارفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم دا سي نرم معلم چې تمانو لیدل فما قهرني ما سبني نه پوه دی عزیر په حد شرابو کې بل ځکه چې کوم معین راغلی او تعذیر لکه زنا نه دی شوی تقبیل شوی دی لمس شوی دی یا چاته د تومت لګولې ده لیکن تومت د زنا نه د لګولې کمزلې کړي نو دل تعذیر پکار دی تعذیر مفوض پرای د قاضی بشي تعذیر مفوض پرای د قاضی قاضی څومره مناسب غني هغه تعذیر دیو کی یا جیل کې اچي سزا ورکړي ګوره د لسو دراهم مقدار غلا شي نالته قطعیت براشي د غلسو دراهم مقدار نه کم غلا شوی دی او معقول نشي التقاضي تعذير ورکړي څنګه مناسب غني هغه تعذير ولا پکار دی یو سړی باندې تهمت د زنا ولا ګور نو دا حد قذف اتیا کوړي بلګي لیکن د زنا تو مت نه لګولې بل څه لفظ ویلې کنزلی کړی دی بدر دی کړی ناقه قابل عفو نه الته تعذير پکاري نو تعذير مفوض پرا د قاضي باندې بشي لیکن اخف الحدود کې کم نو یو کم اتیا لخ کې یا یو کم سلویخ ځکه د غلامانو کې ټولو نه کم حد سلویخ وي نو یو کم سلویخ یا احرار په لحاظ سره اتیا د اخف الحدود دی نو یو کم اتیا لیکن په صحابو کې د حضرت عمر نه سلو پورې ثابت شوی دی نو د دې وجنه تعذیر مفوض پرای د قاضي بشي څوره دې سزا ورکړي چې دا سره د نارواونه منی شي د دې کنزلو نه د بدرودو نه منی کول پر سور مناسب سزا یې غلي ورکړي او دیم فرق په حد کې گزار سخت گزار نه ده پکار او په تعذیر کې سړی یا رول وي نو بیا سخت گزار پکاري چې دی منی شي سبق نه یادای نو سخت گزار ورکی دې منی شي التا حدود کې سخت گزار نه پکار د اخف العد دا معمولی گزار پکار دی چې حد حدود پوره شي فقط نو تعذير کې سره منی کولی د بد خاصلت نه نالته گزار کې تشدید پکار دی او د صحابه عمل په تعذير کې د حضرت عمر نه تر سلو پورې لخت ثابت شي دي نو تعذير مفوض پر رائے قاضي بشي قدر اوسط التعذير